کله کله به روژې کړي نو موږ به کوجا کوي نه کله به کوجې کړي موږ به روژا کوي نه محبوب په میاشت کې نبی اسلام ته د شعبان مونږ افطار نه کوي کله افطار مونږ روزه کوي نه وما راتو فی شهر اکثر صيام من فی شعبان شعبان کې به ډېر روزي وي د نبی اسلام په نسبت د نور شهورو او د زیارت باندې روزه فقال له مولا لم تصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس وانت شیخ کبیر بډا سړی دا ول داروږي نسی فقال ان النبي الله صلى كان يصوم يوم الاثنين و يوم الخمیس فسئل عن ذلك فقال ان اعمال العباد تعرض یوم الاثنین یوم الخمیس عرض د اعمالو کی ځان چې سما د صوم عمل الله توړان نه بهتر وي هفته کې دا درجه بهتر نه سل عشر نو د د ذل الله سره دي لاسونه جوړي د لسم باندې د قربانې غوخه باندې ماتول ناغه امساک شو او نه روزي شوي فی صوم العشر کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم تسع الحج و یوم عاشورا ولا وثلاث ایام من کل شهر دارنګ اسنین د میاشو خمیس د میاشو د نبی اسلام روزي به نه خرج بنفسي و مالي نو فلم يرجع ذلك بشيء هیڅ شي کور ترانړ بدن د الله لپاره ځان سره سوړ او الله لپاره بس دا مجاهد سبیل الله د لوی شاهد دی دغه مرتبه ډیر لوی را لقامت قانون الله د خپل نفس قرباني ور کوي د بدن یې یعنی لس وړنه نه کله کم یې فارسل تله بقد حلابان زما یو جام د پي ولید او نبی اسلام واقف علی بعیری بعرفه فشرب صلی الله علیه وسلم نو روزه نه و نو که طاقت وی نو روزه دیونی سی کنی نو بیا روزه دینی سی عاشورا تاسع ده که عاشورا عاشر ده عاشر ده عاشر باندې د محرم په لسم باندې موسی علی السلام الله پورې کړی فرعون الله غرق کړی یقول سمعت عبد الله بن عباس یقین صام النبی یوم عاشورا وامرنا بصيام قال يا رسول الله انه يوم تعظم اليهود والنصارى یو تن سارا د روز دې تعظیم کوي نو نبی اسلام فایزا کان العام المقبل بل کال چې وی کنه نو سمنا یوم التاسع بیا موږ لسم یواز نه نیسو بلکې نام به ونیسو نو چې داغي مخالفت به جوړ شي تاسع عاشر احد عاشر اګه دا احد عاشر لري کا نو بیا اتم دا دغه نهم او لسم لسم چونکه نجات د فرعون نجات د موسی علی السلام دی او دا نه مخالفت د يهودو ټیک شو نه هم مخالفت د يهودو دا تمنا نه به اسلام کړي او د یو لسم تمنا نه کړي نو یا چې دا درې وړ روزي نیولا نه هم لسم یو لسم درې یا دوا نه هم او سم دو شو یا فقط لسم پښوی خو لسم سره یو لسم خو یو لسم د سره تمنا نه دي دا چا لیکلی چې از لیکل کړي نو په خبره پوه شو نهم نهم لاسم یو لاسم درې وار ټیک شو لیکن دا یهود مخالفت د پاره نهم تمنا شوی دا یو لاسم خو د سر تمنا نه دی شوی نه دی وینا فقط عاشر عاشر روزنه ول شوی کنه نه ول شوی او دا خیال کوي عاشر دوجا نیول د نبی اسلام نو عاشر یوازې یوازې د عاشر خنه دی نه نه مستحب دی پښې او کله نام ور سره شنو ډېر بهتر او چې نام د نه نیول نه بیا یوازې عاشر دا یو لسم یو ځای کو مخالفت لپاره پښې تمنا دی یو لسم نه دی شوی تمنا د نهمه شوی دی ته یو لسم څه پسې نیسی پښې او کا نام باندې روزونه نیول بس پرېک د لسمونی څخه لسم سره یو لسم یو ځای کول هر څه مسله نه ده دا چې عمرې ښه خبره ده پوه شوې اصل ته خوراک د عمرې سب په ځان دې تړل ټول عمر ټول عمر خوراک کوي نو نیم عمر خوراک وکړه نیم عمر خوراک وکړو دا کار نه کوي پوه شوې هلته ډېره مې ټول عمر مې لیکلی حلوا خوري دلته شته د نه هلته تیار ملاوېږي روجي ونیولې نه یعنی د دې پروا به نه کولو چې کوم یو چی وي نه امانی وا د نبی اسلام په یمین باندې فجات الولید بنان فی شراب نو ورکړه فشرب منه صلی الله علیه وسلم ثم ناول امانی فاکده د نبی اسلام سور د مبارک جوټه د مبارک فشربت منه فقال یا رسول الله لقد افطر ما روجه ما تکړه زما روجه وخسته جوټه مانش پرې علی القضاء نفل باندې معقول سره قضا لازم دی روایت دا شي د او دی علی ولی حفظه طعامن سخراغ دا وکنا صائمتين فافطرنا موږ روزه ما تکړه ثم دخل رسول الله فقلنا له يا رسول الله دا اجازه ورکول د کور ته دراتلو خاون حقوق دی راځي زنانه به تاسو اجازه دینه ورکړي ونه د ويفطرني اذا صمت ما ته روزه ما ته کا زه روزه دې ته ما روزه ته نه پرېږدي دا دشو درم ولا يصلي صلاه الفجر فخپل مز نه کوي د سار پروتي حتا تطلع شمس تر نور خطو پوری اشاعتی ده دا مرض په شیطانو کې ډېری دي سار نه پاتې زه ډېر وخت د کلی ته تلم د کلی ملګری دي کنه هغه ته ما دا چلو کوي زه کلی ته ځم نو جمعه وکړي نو جمعه کې وای دا مفتی صاحب غلط شي دا مزونه سالور دي پنځه نه دي ماخن دی ماجګر ماخام مسوتن سار مز نشته دی خو هغه پوښوي نه ما چې سار موز نشته نو تا جمعه ته ورځي شاعتان دای چې سار موز نه کوي پروت دي نو سار موز کې دې شاعتي دی شاعتان کې دا لوی مرض دی سار موز نه نه پاتې خدای دې وي خو بازه دا سار موز فرض نه دی بدعت کې لګي بدعت د الله سو چاته دعا کنه دا موز څه شي سار پروتي نور خې جن را پاتې ولا صلی صلاه الفجر حتا تطلع مسا ما د مزمن کوي او په خپل لګي تر نور خطو پوري وصفوان عنده صفوان ناسو شکایت وکړو قال فقال يا رسول الله تاسو کو دا دا چې دا چې کوم شکایتونه کوي دا د حقیقت زره فقال يا رسول الله اما قولها يضربني اذا صليت یدی ما ټکې کله چې زموږ کوم نو فیا تقرا بسورتین دا وکتوب د سورتونو وایي تور زوزګار نه وقد نهایت عامل لن مزکا او دا اوس بقره او نساء او دا وای کوي دور زشت وزګارم قال فقال لو كانت سوره واحده لكفت الناس یو سوره نکافي کیږي دا دومره وګدولې وای دا دویم واما قولا یفترنی نو دا ما رجوع تن فإنا تنطلق فتصوم فتصوم فتصوم بس همیشه د دې روزي زه زه تړې ما او زه دې هر وخت روزه نو دا خو نشم برداشت کولی وانا رجل شاب د ځوان سره بیا د همیشه روزه دل بیا وادي دل نو پکار پښوی فلاس بارو فقال رسول الله يوم اذن لا تصوم امر الا باذن زوجها زنان پر دا حق نه ده حاصل چې نفلی روزي بغیر د خاوند اجازه نه دي واما قولا فني لا اصلي حتى تطلع الشمس نور نو فإنا آل بیت قد عرف لنا ذاک لا نقاد نستيقظو حتى تطلع الشمس موږ زمیداریو ټول شپې د د بوخړو بوکو کار کو کار کو نو نا وخت پاسو خو دا مطلب نه چې دا عاد جوړول دا کله کله د طلوع د شمس نه مخکې راپاځي نه خیر دی لیکن عادت همیشه جوړول ناروا نو نبی علیہ السلام تسلی ورکړ فایزه استيقظت فصلی نو دا موز د وخت نه وروسته به شي که وخت کې دنن وخت کې دننه موز قضا کول امر نه راغلی اذا كان مفترا فليطعم او صائما فليطعم دعا دې وکړه دعوت دې قبول کړي هغه خپه نه شي هلته زه دعا غواړي شوت ورکړ شي ډوړای ته نو دا ریاکاری نه ده او دی وای زما روزه ده مال تکلیف مرا کوي ها وليقل اني صائم ایال ته دلر شي دعا دی غواړي هغه خپه بم نشي